قبیح صفتونه او خباثتونه الله رب العالمین ذکر کول نو هغه یو غند کوی دا ذکر کوي چې اے مؤمنانو تاسو دا امید او تمه لرئ چې دوی بس تاسو په خبره باندې تصدیق وکړي تاسو چې دوی لکم د ایمان دعوت ورکوي چې دوی به ایمان قبول کړي دوی تاسو تصدیق نه کوي او تاسو په دعوت باندې ایمان نه راړي د سوجنا د دې یو ډله وا چې د الله کلام به واورېدو تورات چې موسی عليه الصلاة والسلام به پیغلو شو نو پاره کې د تحریف کولو لفظي تحریف به کولو راغی الفاظ به بدلول او معنوي تحریف به کولو چې د الله کوم مقصد او مراد به هغه بدلولو او دا کار به د مکلتوب د وجه نه کولو د دې وجه د بین کولو چې د دې له ونیان یو کوي بنا سره د کوی نه د الله په کتاب کې تحریف کولو امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې مشهور مفسر امام مجاهد رحمت الله علیه وایي چې د دې ونیان او عالمانو باندې د الله په کتاب کې تحریف کولو او کتمان حق به کولو حق به پټولو او به سرګندولو افتسمعون آیات ستمل رئی ان یؤمنو لکم دا چې دوی به یقین او تصدیق وکړي تاسو په خبره یا ان یؤمنو لکم زد معنا دادا دا چې دوی به ایمان وروړي ستاسو د دعوت د وجنا امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې معنا کوي ان یؤمنو لکم ای یؤمنو لاجل دعوتکم تاسو دا امید لرئ چې تاسو په دعوت باندې د ایمان قبول کی مؤمنان بشي او حال دا چې دی پوی دی یعلمون مفعول دی چې محذوف دی وهم يعلمون او دی پوی دی چې دا کار ګنا ده خپل ګنا باندې پوی دی نو وهم يعلمون معنا تفسیر مدارک کوي وهم يعلمون انهم كاذبون مفترون دای په دې پوهیدل چې دای دروغجن دي د ځان نه جوړون کینی دا خبرو چې الله تاسو له تورات کې بیان کړي په تورات کې الله څه بیان کړي چې نبی آخر زمان صفات او اوصاف ذکر کړي نو سبا په میدان محشر کې دا الله په دربار کې دی او تاسو باندې دلیل نشي چې اے رب دې دا اقرار کولو چې دې په کتاب او تورات کې د نبی آخر زمان صفاتونه موجودو او دای دا یقین کولو چې دا د الله پیغمبر دی منلو یې خو بیا یې د ایمان نه راړو نو دې مليانو به خپل عوامو نه دا ویلي وی ګوره غیر د خپل کتاب خبرې مکه وی مسلمانانو او صحابه ولا سبا د الله په دربار کې پتا سو باندې بدلی شي خدای آیات مقصد دا نه چې بیان کړی دی الله په تاسو باندې تورات کې بل ذکر کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صاحب دی نخلی او علامینی لیحاجوکم به دې د پاره چې دا مسلمانان په دلیل نشي په تاسو باندې به په دې سره د دې مراد دې دا کومه خبره چې ورلته د خپل کتاب کوي او هغه چاله زجر او زور نه نه چې د يهودو په شان کارونه کوي منافقت کوي وای تاسو له دا پته نشته چې الله رب العالمین زموږ په فکر او سرګند هر ځوان په هله نو مسلمانانو له یو خبره کوي او خپل منځ کې کې نه بیا مو بل خبره وي تخلم یو خبره په ځل کې مو بل کوي اولا يعلمون